بیا دا مرباتو کې مونږ ویلو کنه د مرب او د مبني په لار سره موږ دا پیښ کړو چې ګوره یو سړی دا وګور چې زه په زمون چې کوم شی مرب دی کوم شی مبني دی نو موږ ویل کلمات د لغت د عرب دا ټول خصوصي قسم دي اسم د فعل دی او اسم هم مرب راځي هم فعل مرب راځي هم او حروف چې دي او هغه فعل مضارع چې دا ټول صيغې دي بیا دا مورب دي چې هغه شرط هم دا دی چې نوم ثقيله او نوم خفيفه نه خالي وي دا فعل مضارع کې دا خبره ده کنه دا نهي والا ټول صيغې چې دا مورب دي لا نهي په داسې لکه ده او دا جزم والا قوم چې دي مورب دي دا ټول صيغې دا ټول په فعل مضارع کې شامل دي لا نافيه په داخله کې لم جازمه په داخله کې لن ناسبه چې ور باندې داخل شوی دا ټول دغه ټول صحیح څه دي مورد او نور ماضی او امر حاضر ته دی فعل څه چره مبني دي او حروف چې دا ټول مبني دي هغه هم موږ ته هر افراسي دغه د څه سوچ او فکر نه دا خبره کوي چې دی څه چره مبني اوس المقدمه معرب ده اوس معربات ټول څه دي دا کوم قسم نه ده یا اسم متمکن څو قسمه ده شپاړس قسمه ده دا به په دې نه همې کې راځي شپاړس قسمه اسم متمکن دی دا په دې شپاړس قسمونو کې د اتو قسمونو اعراب کې دی دا بل حرکت دی او د اتو قسمونو اعراب چې دی دا څه دی بل حرکت کوم اته قسمونه اعراب بل حرکت دی مفرد منصرف دی جار مجرای دی جمع مکسره جمع مؤنث سالم غیر منصرف غیر د جمع مذکر سالم کی اضافت یاد متکلم څه شوی اسم مقصور او اسم منصوب متا څه څه دی دا مورب دا اعراب بالحرکت اعراب اعراب دوه قسمه دی یو اعراب بالحرکت یو اعراب بالحرف دا اعراب چې په ضمي او په فتحه او په کسري سره دې ته چې ویل کې اعراب بل حرکت او چې هو او الف یا سره دې ته چې ویل کې بل حرف بیا دا خبره ده چې مونږ وایي دا اسم مرفوع دی منصوب دی مجرور دی رفع دا معنا نه چې زما بره دا په څو چیزونو سره راځي درې چیزونو سره رفع سره په ضمیر سره او پتا سره راځي فتحې سره لکه غیر منصرف کې مرار تو بیا احمد دلته دا در پتا سره غلې دې فتحې سره نه فتحې سره او کله په یا سره لکه مرار تو دې رسولین دلته دا در پتا سره غلې دې یا بلته نو دا رفع او نصب او جر دا معنا نه چې خالي زما په یا کثرت راځي د اعراب دوه قسمه یو بل حرکت ده یو بل چې په ضمه او فتحه او کسره سره اعراب دې ته اعراب الحرکت وایي چې واو الف یا سره اعراب دې ته اعراب څه وایي نو د اسماء معربو د اتو قسمون اعراب بالحرکت ده او د اتو قسمون اعراب بالحرکت کوم اتو قسمونه اول مفرد منصرفه مفرد دا معنی چې تسنیه او منصرف دا معنی چې غیر منصرف سل دریم جمع مکسره جمع لکه جاءني رجال رأيت رجالا مررت برجال سلورم جمع مؤنث سالمه داغه اعراب دا د رفع په ضمیر سره نسب او جر دواړه پچا سره لکه جاءني مسلمات او رأيت مسلمات او مررت مسلمات پنځم نمبر غیر منصرف دا غیر رفع په تمیز سره نسب او جر دواړه په چا سره لکه ته وای جا انی احمدو رأيت احمد او مررت باحمد څنګه چې جمع مذکر سالم نه وي د دین علاوه بل جمع هر یو شي او اضافه چا ته وي لکه غلامی کی ورته د دې اعراب تقدیری دی اعراب کی څه دی رفع په اعراب بل حرکت دی تقدیری دی لفظ کې نشته جاءني غلامي رأيت غلامي مررت غلامي رفع په تقدیر د ضمه سره نصب په تقدیر د فتحې سره او جر په تقدیر د کسرې سره او ووم نمبر کې دی اسم مقصود دی اسم مقصود دی د دې ورکی چې داغه په اخر کې څه راغلی الف مقصوره رفع په تقدیر د زمي نصب په تقدیر د فتحه جر په تقدیر د جاءني موسی رأيت موسی مررت موسی اتم نمبر کې دی اسم منقوص منقوص دا معنی چې په اخر کې یا او مخکې چې نتیجه وي لکه جاءني القاضي رأيت قاضية د دې اعراب دا دی چې رفع په تقدیر د ضمیر سره ده او جر په تقدیر د کسر سره خالی نصب په تا سره د مفرحي جاء ان القاضي رأيت قاضية قرأت نو دا هغه عطا اسماء معربه دي چې د هغې اعراب دي چې دی بالحرکت بالحرکت دی او دا عطا اسماء معربه اعراب دي چې دی بالحرف دی یعنی په هو الف یا سره برابر دی باغی کې اول نمبر اسماء ستا مکبره دي اعراب چې رفع په واو سره ده لکه څنګه وای جاءني ابوک نصب طالب سره ده رأيت اباك او جري پتا سره ده یا سره مررت بيك او دویم نمبر مصنع ده دویم نمبر څه ده مصنع ده نو د تسمیه اعراب ده او دا ټول چې څلور چې پنځم نمبر جمع مذکر سالمه رفع کوو سره ده نصب او جری په چا سره یا ما خبر مقصور جاءني مسلمون رأيت مسلمين قرأت مسلمين بل لك أولو أو عشرون علوم دغه شانته ده جاءني أولو مال أو رأيت أولي مال مررت أولي مال او جاءني 20 رايت 20 مررت 20 او اتم نمبر چې جمع مذکر سالم ای او اضافه چې چاته کوي یاد متکلم دا غي اعراب ده رفع په تقدیر د واو سره ده او نصب او جر په چا سره ده یا ما قبل نصب جاءني مسلميه دا مسلمون او کنه و په یا سره بدل سره تبرز مسلميه ارايت مسلميه مررت به مسلميه اوس دې کې دا خبره سو چې دې ته دا رفع چا ور کړی دا پاتې متو خو مرکو دا رفع دې ته چا ور کړی دا نو عامل ور کړی دا کنه او عامل څه قسمه ده یو عامل لفظي او بل عامل معنوي لفظي دا معنی ما يتلفظ به ويتكلم سړی پاغي باندې تلفظ او تکلم کوي معنی دا معنی چې پاغي باندې تلفظ او تکلم نه کیږي نو دې کې عامل لفظي دی که معنوي دی معنوي دا عامل لفظي عامل معنوي دی عامل معنوي څه چیز دی یو په مقتدا کې ابتدایت دی او بل دا چې پرواله د نواسب او د نو المقدمه اوس دا مقتدا ده او څه عامل معنوي لګیدل دی چې څه ورکړه ده هذا باب يفعل لا يجب يجيب راغله یا باندې زمه ده علامت مقارب باندې زمه بیا د باب يفعل نه راځي نو دلته بل نه راغله چې زمونږ چې کثر ته قران پاک نه و دا ورته د لغاتو کتابونه ګورو البته موږ د دې چې کو مادر او باسو وجب مادر او باسو هغه سره به چې لیکلي نو وجب یجب د باب ضربه یجربون راځي ها نو تقدیمها او دا تقدیم اسم د فعل له حرف ده نو یجب فعل او تقدیمها څه شي لکه فعل نو تقدیم اسم د علامت اسم څه څه اضافه او بیا دا تقدیم دا درې قسم مرفوع منصوب او دا کوم ضمیر دی دا ضمیر مجرور دی ها ضمیر مجرور دی ولی ولی مجرور دی دا دی واقع شي بیا ضمیر مجرور څو قسمه دی دو قسمه یو مجرور په حرف جر سره دا سره دا ها ضمیر کوم قسم نه دی دا مجرور په اضافه سره دی یا دا وایي چې دا ضمیر د متکلم دی که د مخاطب دی که د غایب دی ضمیر د غایب دی مونږ ویل چې چېرته ضمیر د غایب راشي نو خامخا هغه ما قبل چې غواړي مرجع غواړي چې په دې باندې نو دا ضمیر چا ته راځي دی دا ضمیر الکه التی ته راځي دی څه دی التی مؤنث ته ها ضمیر هم څه دی لکه نو چې موږ التی ته راځي چې څنګه به وا ترجمه شو علیها دا توقفی اسم د فعل حرف اسم اسم علامه د اسم په کیسه لام حرف کیسه بیا دا دا خو معرب ده کدا مبني ده معرب ده بیا د الله انجاب د توقف فی مضاف مسائل مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه د چی چې واقع کیږي جار سره مدیرونه ظرف لغوه دا متعلق تر چا پورې علیها دا ترکیب دام دار مدیون دی او دا ها زمیر اسم د فعل حرف دا اسم ظاهر دی که زمیر دی مبتدا مبتدا او تدین معنی شرط خبر تدین معنی دې ځامن پر جمله شرطیه شي المقدمه مبتدا ففي المبادئ کې دا فاجر مجرور اما بعدي مجرور ده او دا التي اسم دا موصوفه کې التي اسم موصوف يجب فعل تقديمها مضاف مضاف له ده فاعل لام جار توقف مضاف مسائل مضاف له مضاف سره مضاف له نه دا مجرور د جار واقع دي جار سره مجرور ظرف لغو متعلق ته یجب پوری علیها دا جار مجرور متعلق ته توقف مصدر پوری دا د یجب فعل سره د فاعل او سره د خپل متعلق نه چې لد موصول واقع دي چې التی دا موصول سره استلې لدا صفت واقع کیږي د تعالی لپاره موصول لپاره چې المبادی دا موصول سره صفت دا مجرور د جار واقع کیږي چې دې نه دا جار سره مجرور نه دا ظرف مستقر دا متعلق کیږي تثبت یا ثابتون پوری دا ثبت په سره فاعل نه سره د متعلق نه د خبر واقع کیږي د چا لپاره او د متضمن معنا د چا لپاره ګرځي نه جزاء لپاره دا المقدمه متضمن معنا د شرط لپاره ده او د قائم مقام د جزاء واقع اوس دا انزل اسم د فعل له حرف دی فعل د فعل په دې باندې مزید نه کوم ضرب مزید نه کوم باب نه ماضی کې چې موږ کتل دا خو ماضی کې غلط دوه حروف دي څلور حروف دي نو موږ چې دا د مکان ده او چې ابا په فعل علامت دا د حمزه قطعه په سر کې نو د دې په سر کې راغلی نو موږ چې دا حمزه قطعیه ده اوس دې ګورو الکه ابتسام کې دا چې ورته